د دې ځای نه دا دویم باب شروع شو دا دویم باب چې دی دا خو وګت دی کنه خدا به رسیږي تر کومه پوری دویم باب به تر یو سل اتش په تمایاته پوری 168 نمبر آیاته پوری خو ګورئ په دې کې دیت شي په دې کې د ټول د موسی علی السلام واقعا ټول د موسی علی السلام واقعا ده نو چې واقعا ده پکې پاره کې بیا موږ مقامات جوړو نو دا واقعا تقریبا موږ پښپغو مقامات تقسیمو پوه شئ شپږ مقامات خاص پک فصلونه ورته وایا په شپږو فصلونو تقسیمو په لومبه فصل چې ده اور دې ځنه شروع کیږي د موسی علی السلام واقعیا لومبه فصل تر کومه پورې ده هغه تر 126 نمبر آیات پورې ده در یو سل شپږشتم آیات پورې په دې لومبه فصل کې دي څه چې په دې کې وای د موسی علی السلام را تک ده اے دعوت ده مناظره ده غټل دي د فرعون پړکی دل دی او بیا د هغه ته وډوزی دم کوي دی پوه شو کنه بیا څه نشته بس دغه دی پکې ښا په دې واقع کې دادی خو اوله دعوت اجمالی بیانې بیا وروسته تفصیلی شروع کړي دا اول مقام دی دا ټول دغه دعوت اول پړاو دی ښا تاسو ته ګورئ ثم بعثنا من بعدهم موسی بیا موږ راولېګه پس تدوینه موسی علی السلام موسی علی السلام واقعا دې پر راوړې چې موسی علی السلام دعوت د توحید بیان کړی دی تاسو توحید دعوت بیانوي د موسی علی السلام دعوت کې ګوره د فرعون مخه ته څنګه په بهادرۍ ولاړو بهادر شي دریم نمبر موسی علی السلام ما انزل الله تعالی ته دعوت بیان کړی دی تاسو ما انزل الله تعالی ته څنګه دعوت بیان کړي درې وړه خبرې هغه په دې کې مرাজি او بیا په دې کې دا واقعي اکثر د شعیب علی السلام د واقعي نه پس راوړي ځکه چې د شعیب علی السلام نه پس دی او د شعیب علی السلام نورم کړي وکنه پوه شئ الته مدین ته تلو نو الته دا غلور کړوا براشي تفصیلا بیا خیر صورت قصص کې وایو ثم بعثنا بیا موږ راولېګم من بعدهم پس دې پیغمبران نه موسی موسی علیہ السلام به آیاتنا په واضح دلایل خپل سره الی فرعون فرعون ته په دلایل خپل سره الی فرعون فرعون ته و ملئه سردارانو د فرعون ته غټانو ته فظلموا بها نو هغه ظلم وکړ په دغه آیات آیاتونو باندې ظلم سو نو مارته وې سورته نمل کې راځي دا په دې یو آیات کې ټول قصه ول اجمال له تراجمه کړو او د تفصیل شروع کوي ښا وقالت موسی اوس چې موسی علی السلام راغی دعوت تفصیلی دا په دې دوو آیاتونو کې بیانې وقال موسی او موسی علی السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول یقینا رسول من رب العالمین را لګل شوی من طرف رب العالمین اول دعوت می داده حقیق او حقیق ظهیر اسناکم اے یو مالکم حقیق زک لکیم علا ان پدی خبر بانی لا اقول علی الله چې نبویم په الله باندې الا الحق مگر رښتیا خبره زګور پدی خبره کلکیم چې په الله باندې رښتیا ویم دروغ نه ویم یو معنا حقیق بیو معنا حریص زحرفناکم علا ان پدی خبر بانی لا اقول چې نبویم علی الله په الله باندې الا الحق مگر رښتیا خبره قد جئتکم یقینا ذرا غلم تاسو ته ببینه فواضح دلیل سره من ربکم نه طرف در افساسنا فارسل نو فامن دلته کې تقدیر دی ایمان راوړا ول او بل سکارو کا ارسل معي بني اسرائيل ولېګه ما سره بني اسرائيل بني اسرائيل چې دا په مصر کې پراتو نو په مصر کې د بني اسرائيل باندې فرعون ظلم کولو نو موسی عليه السلام د دعوت دوه مقصد یو د توحید دعوت او دین د بني اسرائيل موحد قوم دا مؤمنان خو لیکن فرعون په ظلمونه کړی او ځان ته غلامان ګرځولی نو د دې مؤمن قوم ازادي دا دویم دغه ده مظلوم قوم مرسته کول د موسی علی السلام په دغه کې ودا ها او چې مظلوم قوم وي مسلمانی نو دا غي مرسته کول چې دا نه دي تواجه قوم ک کافر او ک ظالم یار څنګه دې بو سره ولاړ دغه بیا ناروا دي قال الله قال ان كنت جئت بآیه وی دی موسی ان كنت فرعون اوس خاله د فرعون جواب دی اوس فرعون انکار کوي انکار نه مخکې اول دا پښتنه کوي ان كنت جئت بآیات کتارا وړي کوم معجزه ور فرعون ته پته پیغمبر راځي معجزه راوړي فاتبها نورای را پیش کا ان كنت من الصادقین دا دغه شو اوس دلته کې سوال دی سوال دا دی چې دلته وای غټ اجدها وا په سورته نمل کې براشي ها چې وی غرزوله فاذا هي په سورته طه کې براشي فاذا هي حيه تسعى یو مار وبت ګرځیدو هغه سړي د مار شي غټ مار شي دا خو دواړه کی ولیکن سورته نمل کې براشي چې جا کانها جانن گویا کې دا وړو کې د مار بچي پوه شئ اوس دلته بس چل کې چې دلته وای غټه د حوال ته د مار بچي اله کوه د مار بچي خو الته په تور کې کوی تور غر کې چې الله ورته وی ته وګرځوا الته خو خزه کول کې د مار بچي وو چې هغه ځکه ضرورت نو دوره غټه کې سیتا دلته فرعون سره اوس مقابله را دلته چې الله غټه د ها جوړ کړ نو دا کیږي د ځایونو فرق دی یا دا و چې وو خو غټ مار خدا غټ خمار بیا ګرځي دی نشي کې تاسو خیال وکړي خو لیکن دا په ګرځېدو کې دا څه دا وایي کې د مار بچي له دومره تیز ګرځېدو نو دا دا خبره ده ونزع يده او راوي با سلاس پل پوش په اذا هي بيضاء نو ناسا تا غلاس تک سپینو للناظرين کتن کوتا موسی عليه السلام ته ها بل معجزه دا سه لا دا کو تک تک دا ای ها چې لا دا کو غلا کد بجلی دو دغه ټیوب لایټ په شان تیراټ په شان ته پړکی حیران شو خلک پوه شو کنه دا دو معجزې موسی علی السلام ور پیش کړي قال الملأ من قوم فرعون اوس چې دا کیسه شروع شو نو وی سردارانو غټانو د قوم د فرعون نه وی ان هذا لساحر علیم چې خلک انکار کوي دا څه کوي وی یقینا دا موسی علی السلام جادوګر دی خپوی جادوګر دی دا دي سردارانو اول وی نه نه دا ول د ویل دی په سورته طه کې راشي قال للملئ حوله وی دا سردارانو ته چې غیر چاپی روتنا وی ان هذا لساحر علیم دا خو یقینا ډیر کوی جادوګر دی دا اول دوی نو چې دوی نه هغه خو بیا خان خوي کنه هغه ناس دی کوي نو هغه ویلې وی ان هذا لساحر علیم او بالکل وی پوخ جادوګر دی یرید ان یخرجکم وی دا جادو سره پاره کوي خا اوس ګوره دا پروپاګاندا لوی رامي دی یرید ان یخرجکم می اراده لري چې وباسي تاسو من ارضکم د دې زمکه تاسو نه فماذا تأمرون نو څه امر کوي تاسو خوښ یرید ان یخرجکم من ارضکم کله مطلب دې چې موږ حکومت وای اخلي حکومت خو چون کې حکومت والا خدا نه وځي زمانه کوته اخلي بیا خلکو دې تاسو دی واخلي نو دې ټول قوم د سرات د تاسو خلاف دار دې قوم خلاف دې قوم غر کوي نو دا د قومین خلاف راپورته کوي فماذا تأمرون تر پرونه پورې وی وی زره به مرابو او چې موسی علی السلام راغی الله تعالی وی موږ موسی علی السلام ته ورکړو سلطان مبین رعب کارا دومره رعب ته پیرا چې هغه په اول وی زره به ما او هغه ته فماذا تأمرون تاسو سامر کوي کنه زما امر منم پوښوي قالو هغه ورته وی ارجه پوه شوې هغه د ځکه امر باندې غوښ کړه ارجه اخر امره رستو کا معاملې ده موسی علی السلام ته پرېګ ده وا اخاه او رور ده پوه شې راشوي مين خبره تا وا ارسل فی المدائن حاشرین او لګه په خارونو کې حاشرین جمع کون کی وی دا حاشرین ته ډول شي وای خلک را جمع کړي لکه راشي اعلان دی دا وی ولګه خاوستلو کی یا تو کبه کل ساحر علیم را بولیتا ته هر پوهه جادوګر فرعون ته وی امام پرې دی د بلا داونه د بداسه معاملې کې ګیری ما تاسو لک کار وکړو نو به تاسو ګورئ قال فرعون ورته وی نعم اولنا وانکم لمن المقربین او یقینا تاسو په مجلس کې ماته نږدې خلکو یې څومره سټونه غواړي در کوم دلا خو په اسمبلی کې سټونه در کوم تاسو خلا وایي چې دا طرف دغه را دا کې تنشت لري خا هغه سیدا چې دا وسوا هغه رال میدان ته قالو دی وی یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا خو ته وګرځه و پیشکا و اما ان نکون نحن الملقین یا بشو مونږه اول غرزون کی مونږه خپل سحر اول پیشو کته پیش کی موسی علیہ السلام ورته قال موسی علیہ السلام دغه شربینی وی دی ادب وکړو الله ورته ایمان ځکه نصیب کړو وجاءوا بسحر عظیم او راوړي جادو لوی واوحینا الی موسی موږ وحی وکړ موسی علیہ السلام ته بل دا کې براشي په او جفا فی نفسه خیفه موسی موسی علیہ السلام تم پزړه کې یاره پټکړه هغه ته مو ډار شو هغه ته وسو ډار شو هغه په دې نه چې ما د دوی د مانګورانو نه اړو دغه نه ډارې دو یا د نه یا د خپل غلبې نه ډارې دو هغه چې زما دا شیخ معجزه ده او دا خدا الله په امر دي کو سره تعالی امر کی چې می پیش کوو بس چل کوم الله ته نه پیش کاوه صحیح شو او او حینا الی موسی موږ وحی وک موسی علی السلام ته ان القی عصاک چې وګور دا هم ساق پلا فاذا هی تلقف دین معلومی کی چې پیغمبر چې هر ځای کې معجزه پیش کوي کنه الله په امر پیش کوي خدا څنګه چې کنه دا معجزه راغستی هر چا مخه ته پریږدي دا څنګه کار نه کوي الله وی مو ته وحی وکړه فاذا هی تلقفون الناس پاغه تیر کړل ما یافکون هغه دوی څخه دروغ جوړول اے هغه چې پیراله کنه ادوی چې کوم غټه غټه دهاګانې جوړې کړې وي جادوګرو ا د پرسو مسونه جوړې کړې وي کنه امام رازی لیکلی تفسیر کبیر کې وای چې صرف تصویر ولا دغه په چې شنباندای باندې راوسته و د خمار تصویر به ته جوړ کړو نور رسوي لرګیو پکې میاس کې پارا چولې و زمکه وته لاندې د ډکړې وا هغه به ګرم کړه نو هغه با داسې ټوپونه به وال یو قابل خو چې هغه وال نو چې هغه بیا شکل به هم د خامار شو نو خلک سم دارېدل چې نختر او د دغه چې کوم دی د سیړی لړګي غټ غټ راوړي تا هغه نه بیا هغه بیا ټوپونه وای نو عجیب سره ایران شي نو چې کله به موسی علیه السلام هغه خپل مهر را پرې غوند دی هغه ته غپ لګا هغه ټول تیر کړ چې تیر کل دی وی دا ته بلا دا یو معنی دار بل د تلقفو بل معنی مفسرینو کړی دا چې اثر ته لری کوی اثر ته لری کو یو دمغه ختم شو بس دغه څنګه پراتو لرګیو پوه شئ خلق ویدا خو لرګی نه مړ لری شي فاذا هي تلقف ناسا پاغه تیر کلمه یفکون هغه چې دوی دروغ جوړول فوقع الحق نو اشتیا فوقع الحق نو واقع شو ثابت شو اشتیا اے انقلاب پکې راغې انقلابوي زکه وې مخکې خو ډېر غټ متکبر او کنه خود بدلون راغې دې سخت ذلیل شو و شرمېدل چې دا تو شو و القي السحرته او پریوتل جادوګر او غردول شو جادوګر ساجدین سجده کوونکی القیا چا غردول خپل ایمان مجبور کړ دا مجهول څه ذکر راوړه ایمان راوړو مجبور کړ چې غرديږي ساجدین سجده کوونکې قالو نو دوی وی دوی ډایرک شروع کړه وی آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړل دي پر رب د مخلوق باندې دې دا کې فرعون وی زخیر در رب العالمین خلق ماتم وای نو دوی فوران پسې وی رب د موسی رب د موسی علی السلام بیا بعد خلق وی وی دا رب د موسی کوم فرعون دې ځکه چې موسی علی السلام په کار لوي شو کنه تربیته ولا کړو نو دوی کو پسې ویلی وهارون او د هارون علی السلام هارون علی السلام خو به تربیت نو کړي پته ولګي چې دا خو الله منو چې وی منل ته فرعون غوسه شو قال فرعون وی فرعون امنتم به تا ایمان نور په دې موسی باندې قبل ان اذن لكم مخدا غنا چې دې د اجازه درکم الکه ما بل وی نو منظور کړي شریعت بل منظور نو او تاسو خبر هدا کړه خو دې کافر دا کاری ها ایمان بم دی وی زما په خو خراوړي دا الله حکم او دا الله قانون به خو زما په اجازه به نافذ کې چې ما اجازه نه کړې نه نافذ کیږي دا خدای دې خاص کا ان هذا لمکر یقینا دا یو چل دی وی اے فرعون څه چل شروع کا مخکې وی رب العالمین موجودی مصر د ټول حالات ما ته معلوم دی اوس وته ګوره ان هذا لمکر وی یقینا دا یو چل دی مکر تمو چې جوړ کړو تاسو دا چل فل مدینه په خار د مصر کې لتخرجوا دې پارت تاسو او باسي من هذا دې خار نه اهلها اوسیدون کې دې نو تا ته څنګه پتا نه لګی راځي استخبارات ته چرته لاړه ربوبیت ته چرته لاړو بخار کې غټه مشورې کې دی او ته نه خبره نه لتخرجوا منها اهلها بیا ورپسې وای تاسو دا خلک د دې ځای نه وباسي دا ځان سره خلق ودرې فسوف تعلمون نظر چې تاسو به پوه شئ څه چل بکېته ویلا اقطعن ايديكم خامخاز بکټ کم لاسونه تاسو او ارجلکم او خپې تاسو من خلاف عدل بدل د قطاع الطريق سزا ظالم چې کوم د مسلمانانو تور کړه ثم لا اسلبنکم وی بیا به تاسو راسو پسولې کما راځلم بم کم پانسی کوم اجمعين ټولو وی ټول پانتی کوم ساحرانو ته وی تاسو زما د قوم خلک وی تاسو لاړ ایمان مراوړو قالو اغه ورته وی دمړه ان الى ربنا یقینا دا ګور دې ته ایمان وای قسم رک لکواله لس بجی ایمان راوړو یو لس بجی ته کوم د فرعون سره دا خبرې کوي وای ان الى ربنا یقینا مونږ رب خپل ته منقلبون واپس کیدون کیو دمړه زمون برب تلاړ شو مونږ به شهیدان شو کنه دا خبره ده وای دی کی د چې کوم ته بدبخت را کار وکړو و ما تنقم منا غورته وای هغه ته هم ته بد نه غنی زمونږ نه الا ان مگر دا خبره بد غنی آمنا چې مونږ ایمان راوړې دي د آیات ربنا پایاتونو در خپل باندې لما جاءتنا هر کله چې مونږ ترارل دا آیاتونه ربنا نو دی ظالم داس چلو کو چې لا خیلا کو غصه پیدا ته کټ کړل چې کټ کړل چې پانتی کولی پانسل ته خېدول نه وي دعا وکړه وی ربنا ای رب زمونږه افرق علینا راتوي کې په مونږ باندې صرف صبرن کلکواله په دین وتوفنا مسلمین او وفات کې مونږ لره مسلمانان الله د دین نم وامړې په دې مشکلات باندې دین مو ګران دې پرې د مونږ بسر بس کیږي بس دای سکر دای پانسی کړل ها تر دې پورې ماته استوي دا اول مقام شو د قصې د موسی علی السلام لید موږ فصل اول وایو په فصل اول کې سود موسی علی السلام دعوت اول اجمالی قصه په یو آیات کې ذکر شو دا غینه پس دعوت موسی علی السلام په دوو آیاتونو کې دا غینه پس طلب د معجزې فرعون د طرفنا په دوو په یو آیات کې بیا په دوو آیاتونو کې ذکر کول د معجزې د موسی علی السلام دوه قسمه معجزات یو دا غینه ورستو د موسی د فرعون انکار او دا غینه انکار طریقې بیا مناظری چیلنج او د مناظری کېدل بیا په مناظره کې پړ کېدل او بیا انکار کول او بیا د ساحرانو ایمان راوړل او د فرعون هغه ته سو بیا دغه سزا ورکول او دم کی ورکول تر دې پوهه